چې پاره کې درې حکمونه په مخ کې آیاتونو کې ذکر شول په دې آیات مبارکه کې څلورم حکم بیانېږي چې کوم سفیهان او بعقل خلک دي ناپوه دي نو دا غي سره همدردي کوي او په دې کرت ده اوای ویل وینا نیتا د شریعت مطابق د عرف مطابق په آیات مبارکه کې د صفحه د مراد سری علامہ قاسمی رحمت الله علیه په محاسن التاویل کې په دې کې درې اقوال د مفسرینو ذکر کړي چې د صفحانو مراد یا یتیمانان دي چې په یو کور کې یتیم او معصوم پاتې شو دا د پلار مال دی نو د مشر متولی له دا حکم دی چې یتیم له مال پر ار پورې ورکو چې په دې کې عقل دین دراغلي دی شوی نه چې خپل مال برباد نشي ځای او دویم قول د مفسرین دا دی چې مراد د سفهانا النساء والصبيان زنانه او ماشومان دي عام ماشوم نه یا زنانه دي ناپوه دي مال بربادي نو دای د دای د مالونه مو ورکوي او دریم قول د مفسرین په الصفحات دا دی چې کل من لم یکن له عقل هر غصوب چې مراد دی چې هغه عقل نشته کما شوم دې کلوې دې خو عقل من نه دی کما کله دې ساده او ناپوه دې مال ځای کوي نو دا مال الله تاسو د ژوندون سبب ګرځول دې د مال مو ورکو د دې چې کومه خانه د ضرورت مطابق نو د مال نه ورکوا او کله تا سره جنگ او پردونه کې چې دا خو زما مال دی مال حواله کا نو یقولو لهم قولا معروفا د شریعت مطابق وینا ورته کو چې دا ستا مال دی خو دې ته خاو بد باندې پوي نو ستا مال به تا د حواله او مال له قیام وي د قیام معنا د سبب د ژوند تیرولو سبب د معیشت امام ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر کې ذکر کړی چې په سفیهانو او ناپوهانو باندې په معاملات مالیه کې پابندي لګول د دې آیات نه مستفاد دي فقها دا مسله ذکر کوي چې کوم ناپوها صحیحات خلق دي نو په هغه باندې به بعض مالي معاملاتو کې پابندي لګول شي چې دې له فقه په کتابونو کې حجر وایي او اسلامي محجور نه تر پابندي لګېدلې دا اسلامي حکومت ورلوي چې د سره به څوک معاملات نه کوي نو دا حکم فقها او د دې آیات مبارکه نه راغسته او بیا د دې پابندۍ او د حجر ګڼ اسباب دي هغه اسباب کې یو سبب تم عمر ده ماشوم د خپل ګټه او تاوان نه کوي د شریعت ویل هغه چا سره معاملات کوي د تاواني کې شریعت د معاملات سره اعتبار نه ورکوي ماشوم د کور نه په پټه مال یو او بار ثواب اخلي نو چې اسلامي حکومت موجود دی هغه به کوه کس لوي چې د تاسو سره کومه سوداګري کړې دي سوداګري د اعتبار نشته ځکه دا الله حکم دی ولا تبتوا السفهاء اموالکم تاسو مالونه به وقفانو لمو ورکوي دا رنګ جنون او لیونتوب د دې پابندۍ په اسبابو کې دی یو کس د عمر په اعتبار سره مشر دی خو په هغه کې عقل نشته مجنون او لیونی دی نو په هغه باندې هم مالي پابندي وي که هغه څه تصرفات وکړ څه اغوستل او خرڅول یې وکړ لیس یې وکړو نو دې له اعتبار نشته دارنګ یو سره ساده دی یا بیلی نه دی د کور نه مال راوستو د بیلی مال دی د بچو مال دی او ځای کوي نو شریعت په دې باندې د پابندۍ حکم کړی او په مخلص باندې پابندي لګي مفلس هغه کاله وي چې د خلکو نه پیسې راغستي قرضدار شوی دی نو اسلامي حکومت د موجود په دغه پابندي لګي چې نور لین دین بدل خلکو سره نه کوي چې دا کوم د قرضدار چې د خپل حق ورکړي هغه نه ورته د بیا سوداګري او لین دین کوي کنه امام حاکم رحمت الله علیه په مستدرک کې او امام بهقي رحمت الله علیه په شعب ایمان کې حدیث ذکر کړی په صحیح سند باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې درې کسان دي چې الله دا غي دعاګانې نه قبلوي ثلاثه يدعون الله فلا يستجيب لهم درې کسان دي چې الله نه دعاګانې غواړي دا غي دعا قبليږي نه فلا يستجيب لهم دله په شریعت کې د یوس وایي چې خپل اهل او کورنۍ کې له ګنده کارونه کوي خبر لقدره او په دې باندې خاموش وي احادیث کې راغلي امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی بعض احادیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي چې د یوس انسان عربی کې د یوس وایي دی به جنت له نور دننه کېږي یو حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ورځ د قیامت به داسې انسان له الله د رحمت په نظر باندې نه ګوري نو په دې دریو کسانو کې یو هغه بې خونده انسان دی چې په خپله کورنۍ کې دا بد اعمال ګوري خبر له پته ده خو په دې دی خاموشي کوي او د دوی له طلاق نه ورکوي ورجل اتى سفيها ماله وقد قال الله ولا تؤتوا السفهاء اموالكم او دې کس چې الله یې دعاګار نه قبلې دا کس چې دې په نگراني کې یو کمقل یو ساده او بے وقوف دی او دا مال دې اغله حواله کوي لپاره چې دا مال ځای شي برباد او تمام شي نو د داسې انسان دعاګانې الله نه قبلې ځکه الله حکم کړی ولا تؤتوا السفهاء اموالکم بیوقفانو لا کمقلانو له داغی مالونه مو ورته وایي نو دا درې کسان رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي چې هغه کې درې ما وسم ته چې زمکه مال ورکی او خپل مال ځای کی سفیان ثوری رحمت الله علیه سره صدرائم او اشرفی وي هغه راغلی په لاس کې داسې اړول راغلی او شاګردانو لوي وي صدا مال زمان سره نوې ظالم بادشاہ په زمان ګوال او کلیه جوړ کړل ظلمونه او زیاتی کوله فتوا به زمانہ او څه چې فتوا راکړي دا کار نه جایز دی خو د دې حلال مال په ذریعہ الله زړه ظالم بادشاہ دا غزل او د ناجایز فتوا نه ساتلی یم په دې آیات مبارکه کې اوس د دې مخکې حکم تتمه ذکر کیږي کوم حکم چې په مخکې آیات کې بیان شو چې د کمخلان او سفیهان سره همدردي کوي نو دا حکم باقی نو د احکام په دې آیات کې ذکر کیږي چې د سفهاو او د یتیمانانو تربیت کوي چې هغه خپل مالونه ضایع کوي نه هغه بربادوي نه او دې کمقلانو لا سادهګانو بې وقوفانو لا د دې مالونه نه شي حواله کوله مګر په دوو شرطونو باندې یو شرط دا چې دې بلوغ له ورسي ماشوم دې تین دې بالغ شي د نکاح عمر له ورسي او دیم دا چې په دې کې عقل مندي راشي او خيار خپل مال ځای کوي نو بیا ور خپل مال حواله کوي او دا د ترتیب په دې آیات مبارکه کې چې څوک د یتیم د مال پرورش کوي یو کس ته دا په کور کې یتیمانان راغلي د دې یتیمانانو سره د دې رشتہ دار دی او د دې د مال پرورش کوي نو کثر ته مالدار دی وسدار دی نو آیات مبارکه کې دا وایي چې د یتیم د مال نور لپاره هیڅ پکار دی د یتیم مال دې استعمالي خالص د الله د رضا لپاره په مال کې ورله کاروبار کوي تجارت کوي او دوی دې نه سعیوز نه اخلي سمزدوري دې نه اخلي او کله چې ترې څنګه ستاسو په خپل محتاج دې بچیږي نو د یتیم په مال کې د کاروبار کې نو د خپل کړاو او د مهنت مناسب دی مزدوري او تنخوا غوښتي شي د عرف مطابق په عرف کې چې څوک د کار مال حفاظت کوي پرورش کوي او کاروبار ورلګي نو څنګه چې په عرف او معاشره کې غلط تنخوا او مزدوري ملایږي نو په هغه اندازه باندې مزدوري او تنخوا غوښتي شي او کله چې بالغ نو بیا د دې یتیمواله ختم شو حدیث پاک راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث دی د سنن ابي داوود او غنو اهل علم د حدیث هم سند له حسن وی چې روایت ثابت دی چې لا يحم بعد احتلال نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احتلام او د بلوغ نه پس یتیمواله ختم شو یتیموال بیا باقی نه فاتح او حدیث د صحیح مسلم کې راغلی نجده بن عامر عبد الله بن عباس رضی الله عنهما له یو خط لګلو د مسائل څخه کوڅونه کې نه هغه خط کې کول نو هغه کوڅونه کې یو تاسو داو چې یتیم دا یتیمواله بسره ختمېږي عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ورله واپس جواب کې دا مسائل واپس ورله جوابونه ولیکل په خط کې او پاره کې ورله دا ولیکل وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه وای تا ما نه دا تاسو کړه چې یتیم یتیمواله به کله ختميږي او جواب دا دی چې اذا بلغ النکاح وأونس منه رشد ودفع اليه ماله فقد انقضى اسمه تکل یتیم بلوغ لو رسیدو او په دې عقل مندر راغا او خپل مال د حواله کړی شو نو د دې یتیمواله ختم شو او بیا د یتیم نشي ویلې کله ورلګي پیسې ورته چې راشي واغلا او یې خرڅ کا او ته دا انتها نخلي چې دې د خپل مال حفاظت کولی شي کنه الزول او ضایع کول والده فإن آنستم منهم رشدا فاستمالوا تتاسو مين او خيارتيا رشدا مراد اصلاح د عقل نه عقل مندي تاسو معلومه کا چې اوس کولی مال مزایا کوي لأنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها او د آیات د دې باره کې نازل شوې ده چې یو سره فقیر دی او د یتیم د مال حفاظت کوي هغه کې کاروبار او تجارت کوي نو د څومره کړهو محنت کړه دا غي مزدوري او تنخواه اغستې شي کومه چې د حکم مطابق مزدوري ده او حدیث سنن ابي داود کراغلی امام ابو داود رحمت الله علیه په اسناد حسن سره حدیث ذکر کړی یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغ او وی فرمایل انی فقیر لیس لی شیء ولی یتیم وای زه فقیر ما تر سوال نشتا او زما په کور کې یو یتیم اسلام مرشه زه دا غد مال حفاظت کوم دا غي دیکھ بار کوم پاره کې ورله سوداګری او تجارت کوم نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله فرمایي کل من مال یتیم غیر مسرف ولا مبادر ولا متأثل تدری یتیم د مال نه خوراک کوا او اسراف او زیادې بلکې فضل خرجي بلکې ولا مبادر په جلبې سره بزر در خوراک نه کې چې تر ته ملوي چې ما ور لمال ختم کړی ولا متأخر او دغه مال نه بدان له جمع کې نه څومره چې ضرورت ته نظام مړوا خوراک کوو ته په کلاو مهنت کې خنور ځان سره بزخیله کې نه او جمع کې نه او لیکلو والا به وروسته او جمعات کې به ټول خلق روان دي چې یتیم به دا مال حواله کوي په ځړ په حالات باندې الله خبر دی چې تا د سر څومره دوکي کړی څومره د مال دیواله او وکفا بالله حکیما دغه گواهان د مقرر کړ او الله پوره حساب کوونکی دی کشر ته انصاف دې کړی او د الله قانون نه منلې اجر بدل دی ورنه حساب بدل کړی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين